او چې دا کم تصرفات به الہ ول ثابتول باطل ولا هغه به دا نه ویل چې ګنه دی په خپل دغه باندې د اختیار مندي وای دا اختیار دی له الله ور کړی دی دا به زکه ثابتول او یا دا دا کدی انصاف کی او صحیح جواب ورکي دروغ نه وای نو دی به چې الله صحیح شو قل فقل نو فاستور تو وای دومره تاسو چې دینو تتقون ځان نه بچ کوی د الله د خلاف نه او د شرک نه یا افلا تتقون تاسو نه ریګی د الله د عذاب نه دنیا او آخرت کې چې خالق غره او تاسو بل چا تر مدد شوی فذالکم الله ربکم الحق پس دې صفاتونو والا الله دې رب تاسو حق ذات څه شی دی نه هیڅم نشتا نو نشتا پس د حق نه الا زلال مگر گمراهی دا دین دا معلومه شو چې د حق نه سیوا نور خبرې سدي هغه گمراهی ده د حق او د گمراهی په مینس کې بل منزله نشتا یا حق دی او یا زلالت دی بس زکه چې د ایمان نه راوړي الله ته پته ده چې د ایمان نه راوړي نو الله به عذاب ورکړي او بل قل هل من شرکائکم من یبدا الخلق رد کوي په دلیل د مشرک اما رد کوي په مشرکین باندې وای ایشته ده ستاسو د شرکاونا مې یبدا الخلق اغه سوک چې پاول زل پیدا کړي مخلوق لرا ثم یعيده نو بیا به دوباره هم پیدا کړي دا سشته ستاسو شرکاو کې نشتا نو چې دی غلې شي نو تو ته قول الله وای الله یبدا الخلق یا کدی تانه تاسو کې چې اول څوک پیدا کوي او دوباره نو تب ورته وی چې الله اول ځل باندې پیدا کوي مخلوق نو بیا به دوباره په قیامت کې هم د الله پاک پیدا کوي فانا تؤفكون پس کم خو واړه ولې شوي تاسو قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق وای ایشتر استاسو د شرکاو نام هغه څوک چې هغه رسول کولې شي حق ته علما وی اول موی چې هل من شرکائکم اوس بیا وی هل من شرکائکم یا خود دې ټولو نه یو شانه داغه غ باطل خدایان مراد دي او یادا چې د اول شرکاو نه مراد هغه چې دینو احیاو او د دې دویم نه مراد اموات دي ذکر د دوه قسمه شریکانو چې الله سره شریکان کړو س ژوندۍ سمړه نو نه د ژوندو اختیار شته او نه د مړو شته وای آیشته د استاسو د شرکا او ناغه سو کی یهدی ال الحق چې هغه هدایت کوي ان رسول کول شي حق ته نو جواب نشتا قل الله يهدي للحق نو اي الله تعالی رسول کوي حق ته افمن يهدي الى الحق اي هغه ذات چې هغه رسول کول شي حق ته حق ډیر لایق دی ان يتبع دا چې دا غتابه داری وکړي شي اما لا يهدي کنا غسو چې هغه چې دین لا يهدي لار نشي خودلې چات لا يهدي لار نشي مندلې الا ايهدا مگر دا چې اغه ته لار او خود شي اصل کې دې لا يهتدي چې پخپل په سم لار نه ده الا ايهدا مگر دا چې اغه ته لار او خودلې شي په دې آیت کې دلیل دی په دې خبره چې پرواله نشي کېده اکتفا نشي کېده په ځوان باندې په عقایدو کې یعنی په ځوان سره عقیده نه ثابتېږي عقیده د پارا نص قطعی پکار دی اوس خو د خلکو عقیده په هر شي ثابتېږي عجیب خبره خدا ده چې یو حدیث چې دی ورته حدیث وای موضوعی منګړتی او دا وای د دې حدیث نه دا مسله ثابته شو دا عقیده ثابته شو الکا تا ته اصول نه دی معلوم دغه وجه نه خو په ګډو وډو زکه سر شوي چې اول حدیث ثابت کا نو بیا ته عقیده ثابت کا چې حدیث ثابت نشو نو عقیده به کم زنه ثابت شي توسل کې ته وسیله ثابته نو پاغي کې ته حدیث دا وسیله د آدم علی السلام پیش کی چې ټول علما لیکلي دي چې دا موضوعي دی او ضعیف دی نو بیا وې د دینه ثابت شو وسیله نو چې دا حدیث ضعیف شنو وسیله ته کم نه ثابت شو سماع النبي صلی الله علیه وسلم عند القبر چې ته وې چې د نورو مړو په کې اختلاف دی او د نبی په کې اختلاف نشتا دا ټول منینو دلیل څه دی چې اختلاف نشته دلیل څه دی من صلى علي عند قبري سميته ومن صلى علي نائيا بلغته نو دا حدیث خو ټول علماوی چې ضعیف دی نو د دینه به ته څنګه چې د نبی عقیده ثابته کی قران یو آیت خایا یا صحیح صراحتا حدیث خایا چې پای کې دا راغلی منګ وایو چې چرته ته درود وای چرته څوک درود وای پرشتي لښتا او هغه نبی علی سلام تر سي بس خبره خلاصه ګور ګمان په عقایدو کې کار نه کوي ان الله یقینا الله علیم بما یفعلون په دې پاره چې دې کم کارونه کوي وما کان هاذا القران ان یفترا اوس په دې کې صداقت د قران نه دی دا قران عظیم چې د ځان نه جوړ کړی شوی صداقت د قران په درې طریقو سره بلکې په غنو طریقو سره یو ما کان هاذا القران ان یفترا دا افترا نه ده نه ده دا قران عظیم چې د ځان جوړ کړی شوی من دون الله ما سوا د الله نه دویم ولکن تصدیق الذی بین یدیه لیکن تصدیق دے داغی کتابونو چې مخکره دین دی د مخکنو کتابونو تصدیق دی دریم و تفصیل الكتاب تفصیل دی د کتابونو مخکنو کتابونو تفصیل پکې دی لا ریب فیه سلورم اشک نشته پدې کې پنزم مر رب العالمین راغله دی د رب العالمین د طرفنا ام یقولون افترا زجر ای وایدا کاپیران چې د ځانه جوړ کړي دي د پیغمبر علی السلام دی قران لره وای راوړ یو صورت په شان ده دی راو غواړي سمره چې تاسو طاقتي ما سوا د الله نه کچرته تاسو رښتینی یې داس یو فصاحت بلاغت ولا صورت راوړی کنه چې هغه په خپل خبره باندې صحیح پوری راو غواړی من استطاعتم سمره چې تاسو طاقتي ما سوا د الله نه کوي تاسو رښتینی بل کذبوا بالحق بما لم يحيطوا بعلمه بلکې نسبت د دروغ کړي دی دی په هغه سبانه چې ندی راګر کړي دی هغه لره په خپل علم سره دا پخوانو خلکو متل دی د عربی مقوله ده الناس اعداء لما جهلوا خلق دا غشي دشمنانی چې په کم شي نه پیږي نو دلته الله وې دې د قران تکذیب ولې کوي بل کذبوا بلکې دې نسبت د دروغ کړه دې به ما په سبب د هغه باندې لم یحیتو بعلمه چې دې نه دې راګر کړه هغه لره په یعنی دې ګیرانه دا چولې په علم دا هغه باندې پویږي پنا باز د دې اهل کتابونه هغه دي چې دا ایمان لري په دې قران خه خلکم پکشتا و منهم باز د دینا منا غدی لا یؤمن به چې ایمان لري په دې باندې او رب ستا خپوا دې په فساد کوونکو باندې تسلی کدی نسبت د دروغ کوي تا تنو ته ورته وایا ما د پاره عملی بدله د عمل زما د او تاسو د پاره تاسو د الله کله وی چې نه په د اسما دا او د سما نه ده نو دلته هم نه په د اسما او کو سما بنئ نو دلته به دا مطلب شي چې انک لا تسمع الموتى کې تاسو وای چې مړو ته نشي وروله خو مړ یوري خو نبی او ته په خپل اختیار نشي وروله نو دلته بم دا معنی شي چې کونی اوري خو نبی ورته نشي وروله نو بیا سم والده کون والده یا خو سم دی نه نبی ورته ځکه نشي ورولې چې هغه اوري نه کنه که هغه اورې دین نبی به وته ورولې شوې خو هغه نه اوري نو ځکه ورته نبی نشي نبی سره بغیر د ظاهری اسباب خو بل څه شته نه او چې ظاهری اسباب د چا ختم شي نو نه ورته نبی ورولې شي او نه ورته ولی او نه ورته عام انسان کون ته نه نبی आवाज اوري او راولې شي نه ورته غیر نبی اورولې شي نو مړی ته نه نبی اورولې شي نه غیر ا چې کومه معجزه یې والله غواړي اوري نو هغه د دینه مستثنا ده او چې کم زینو کې اوراودل هم دی نو تو ګورا هغه معجزه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کته پیغمبر نو ستابه معجزه ومنو خو ته خو پیغمبر نه مو پیغمبري په نبی عليه السلام ختمه ده نو بل څوک ځان د نبی سره سره یو ځای چې نبی عليه السلام او ته تقریر کړو دا غي اوریدلو نو خو معجزه و ده نبی عليه السلام صحیح شو ومنهم من يستمع ومنهم من يستمعون اليك بعض د دین هغه دي چې هغه وګ دي تا ته ظاهري ایت اورول شي کڼو ته اگر کاغه کې عقل نه ګوره بعض کون دسی کنا نو دلته دا مطلب دی چې تړون تلار نشي خو دی چې هغه نه ني نو دا نه ګینی چې هغه ویني خو ته ورته نشي خو دل نو بیا څه مطلب شي بیا غړون نه دی ان الله لا یظلم الناس شیئا یقینا الله ظلم نه کوي د خلق باندې د اشی دا جواب د سوال لې چې ګوره الله یړون کی او الله کون کی نو بیا خو خود باغه غیر مکلف شونه بیا ته الله مطالبه ولیکي نو جواب یقینا الله ظلم نه کوي په خلکو باندې د ایشي لیکن اکثر د خلکو نه لیکن خلک چې کم دینو په خپل ځانونو ظلم کوي ځکه دا د ګناه اثر دی چې انسان زړه سترګې وګونه هغه باندې اثر کیږي د فهم اسباب الله بند کی چې کم منکرین دي د عذاب قبر نو دی تبا چې د دنیا یا د قبر د حالت په شان د یو ساعت ښکار شي نو ګوره که اغا عذاب پکې وینو بیا خو هغه د سړی نه دی نو قبر کې عذاب نشتا جواب دا قانون دی چې کله غټ مصیبت راشي نو وړوکې مصیبت خلکو ته کل عدم ښکار شي هغه خلکو یغه خمړه جنت وای ته بیا جنت وای هغه وړوکې مصیبت ته او هغه خو بادشاہي و ولی چې هغه لوی راشي نو هغه وړوکې روکي نو چې کله دی د قیامت هغه حالت وګوري نو د دنیا دا ژوند او د قبر ژوند دا بده ته یو ساعت ښکار شي او دوم دا چې د قیامت ژوندۍ د نه ختمې دوده او دا خو د ختمې دوده نو دا به ته بیا لخ کارو بل چې تیر شینو هغه یې روم شي کنه ها و یوم یحشرهم فکمر چراجام بکی دی لر الله قیامت کې کالم یلبسو کوی چې دی به 100 دی به ګمانو کی او دا تعارف دا به د توبیخ او زورنې د پاره ملامت کولو د پاره دا به دیله څه پیدا نه ور کوي یتعارفون بینهم فی جنب یو بل په خپل مینس کې قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله په تحقیق سره تاوانیان دغه کسان چې نسبت د دروغ کړو په ملاقات د الله و ما کانوا مهتدین نبی چې د امت د هر څه نه خبرېږي نو دلته معنا وکا چې مونږه بیا تا ته اوخیو هغه عذاب چې دې سره وعده کو یا بتا وفات کو نو چې د وفات نه پس یې ویني نو بیا د دې څه مطلب شو د دې خدا مطلب دی چې ته بیا و نه نو معلومه شو دا چې نبی ژوندې د امت باندې عذاب راځي نو نبی ویني خو چې نبی وفات شو په امت کا عذاب راځي نو بیا نبی نه ني نو زکه وی چې اونه توفینک یا به مونږ وفات کو تعالی را نو تبه و نه ني قیامت کې به بیا خبر شي فیلینا مرجوهم پس مونږ ته واپس دې دی دا بیا الله غوا دې پاغي چې دې کم کارونه کوي ولکل امه الرسول دا متعلق دې د تخویب سره ولکل امه د پاره د هر یو امت رسول پیغمبر دی هر یو امت له الله رسول را لېګلې فایزا جاء رسولهم قضیا بینهم بالقسط دو مطلبونه دی ماته وګوره یو دا چې الله د هر یو امت د پاره پیغمبر مقرر کړي داغه نه مخکې په عذاب نه راولي کله چې پیغمبر راشي بیان وکي دی په ایمان را نه وړي نو بیا په الله عذاب راولي کله چې پیغمبر راشي نو د دې په منځ کې به فیصله د انصاف وشي چې د انکار وکي دوی مدا دا قومونه با انکار کوي وای بیا الله مونږ ته خو چا بیان نه دی کړي مونږ خوړو خبر نه یو نو چې کم نبی الله لګلې وغه نبی به الله راو غواړي او هغه ته وی چې تما چرته لګلې وې دې قوم ته لګلې مسد پاره د بیان د پاره تا بیان کړي او ما ورته بیان کړي نو چې کله پیغه پیغمبر گوايو کینو قضیه بینهم بیا ور دې مینس کې سوشي فیصله وشي په انصاف دار یو مت د پار رسول له کله چې راشي د ته د پیغمبر فیصله به وشي د مینس کې په انصاف او د باندې به ظلم نشي کولای و یقولون متا هاذ الوعد زجر په انکار د قیامت وای دی چې کله به دا وعده د قیامت کچرته تاسو رښتینی یی قل لا املک لنفسي ضرا ولا نفعا نفي د شرک په تصرف وای ز مالک نه ما د خپل ځان د پاره نه د نپ د zarar لري کولو د ځان نه نه د پیدې رسولو ځان ته الکا دلته وای لا املک لنفسي ضررا ولا نفعا او داسې آیت سورته اعراف لګ راواړه وای آیت 188 کې درست تیر شوی سورت اعراف یوسل اتاتیا قل لا املکو لنفسي نفع ولا ضرا دا ولی دلته نفعا مخکې کو ولا ضرا ضرر رسته کو او سورت یونس کې ضررن مخکې کو ولا نفع او نفع رسته کړه دې کې څه حکمت ده ویسا شیخ صاحب رحمت الله علیه په درس کې دا خبره ډیره کوله دا اعتراض به په الله نه کوي بلکې دلته به تپوس ته حکمت کوي چې دې کې حکمت څه دی نو دې کې څه حکمت دی نو حکمت دا دی چې دلته مخکې د علم خبره شروع و سورته اعراف کې او علم چې دینو هغه پیدا ده او نفع پیدا ده نو زکه وی چې لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا نو نه په مخ کې کړو ضرر رسته کړ څوک چې علم کوي خو ځان له نه په حاصلې کنه د علم مطلب نه په حاصلولي نو نفعا نه زکه مخ کې کړ او دلته سورت یونس کې مخکې د عذاب تذکرہ شروع ده عذاب څه شه ده zarar ده نو ځکه چې دینو دلته په نفي د تصرف کې څه په نفي د شرک په تصرف کې زور مخکې کا وای زمالک نعمت لنفسي د خپل ځان د پاره زورن د zarar لري کولو د ځان نه ولا نفع او نه د نفع رسولو الا ماشاء الله مگر کیږي هغه چې الله غواړي لکل امه اجل د پاره د عذاب داری امت یو نیټه ده فاذا اذا جاء اجلهم کله چې راشي دا غي نیټه نو دی له عذاب ورکول کیږي فلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون پس نه برستو کیږي دا نیټه یو ساعت او نه مخ کیږي خپل نیټه نه نه مخ کیږي او نه رستو کیږي تقدیم خو سو کم نه غواړي نو دا ولا استقدمونی ولی راوړ نو جواب دا توردن للباب مقصد تاخير دی خدا نور سره توردن ذکر کیږي لکه ته یو سړی ته وې الکه دا شی په سو دی هغه وي په 100 روپۍ دی نو ته ته سکمه به شی به بګیو نشي نو ستا مقصد څه دی کمې دی چې په 90 به ونشي دا به شی دا مست مطلب خو نه لګینې کې په 120 کې ګلاخ شو دا وسره تطور دن وای اسی نو دلتم اصل کې لا استاخرون مراد نه رستو کیږي لا استقدمون وسره تور دن وای دویم دا چې څنګه دا عذاب مخکې کېدې نشي دا سرسته کېدې هم نشي لکه نن ورځ راغلې ده نو دا سبانه ورځ چې تیر شته ما پرونی ورځ چې تیر شوې ده کنه نو هغه واپس چې څنګه راتلې نشي لکه دا نننې ورځ چې دا کم مطلب خدای رچا عذاب مقرر کړي په نن ورځ باندې نو چې څنګه د نن ورځ راشي نو بیا پرونی ورځ واپس نشي راتلې نو دغه شان د دین وروسته کې دی هم نشي په دې پوه شوې یعنی چې څنګه په دې کې دا تقدیم نشی راتلې نو تاخیر هم نشی راتلې فاذا جاء ویل دې اذا جاء کله چې نیټه راشي نو نرستو کیږي لکه څنګه چې نیټه راشي نو دراتلو وخت نه مخکې کیږي نه ځکه چې راغلی دا وس کړه او یا بل مانو کنو بیا به ولا استقدمونم پکې سمې وخري جاء راتل معنی مکوا چې کله نږدې شي دا غیر راتلل دا سی بووي فاذا جاء اجلهم کله چې نږدې شي راتلل د نیټه داغه نو فلا یستاخرون ساعتا نرست کیږي دا بیا یو ساعت ولا یستقدمون نه وړاندې کیږي خیال شو چې را نیټه را نږدې شي نو د خپل ټیم نه مخکې کیږي نه ورست کیږي نه نږدې به وي ها نو بیا پکې تقدیم تاخير دواړه راتلې شي نو دواړه الله نه پکړل ګوره دلته دوه معناګانې دي یو دا ما ذا په معنا د ایو شیئن باندې یعنی ایو عذابین به کې کم یو عذاب دی چې تلوار باندې غواړي غیلر مجرمان ان د الله خو ډیر عذابونه دي نو کم یو عذاب دی چې دا مجرمان په تلوار باندې غواړي لکه د الله سره هو قسمه قسم عذابونه دي کنه چې دوی مونږ باندې عذاب راول او راول نو کوم عذاب پر راول یا ما ذا یستعجل منه المجرمون یعنی ما ذا حیلت ایو تدبیرنا کم یو تدبیر دی چې ځان به بچ کی داغه نه په تلوار مجرمان د عذاب نه پاغي سمانا یعنی ګوره عذاب خو غواړي نو هغه خلک د عذاب مطالبه کوي چې دا غي سره د بچاو سره سامان خوې کنه نو دای سره بیا کم داسې چل دی تدبیر دی چې د عذاب غواړي چې ځان ته بیا خو بچ کی کنه خو سړ پوره بشي نور بسو شي ها نو ته عذاب سره غواړي اسم اذا ما وقع آی کله چې دا اسم آی کله اذا ما وقع کله چې واقع شي دا عذاب امنتم به بیا بتا سو ایمان راوړی په دې باندې آل آنا یعنی به معنا بالعذاب یا بالله آل آنا او به ویلې شي دی ته آیا اوس ایمان راوړی وقت کنتم به تستعجلون او وی تاسو د عذاب لاره په تلوار غوښتون کې مخ کې چې کله عذاب راشي نو بیا به ایمان راوړې په الله نو الله به چې اوس ایمان راړې مخکې خدای عذاب غوښته ایمان دې نه راړې نو بیا دا ایمان پیدا نه ورکي بیا به ویل شي کسانو ته چې ظالمان دي اوسه کې عذاب د میشګری بدل نشي در کوله تاسو ته مگر پاغي چې وای تاسو چې کم کسبم کو و یستنبئونک احق هو زجر په انکار د عذاب تپوس کئستانا ځان خبرئستانا اي حق دې د قیامت هر جی د قیامت حق دې ایا دا عذاب حق دی قول تو ورته وای ای و ربی ایمان نعم او زما دی قسمی زما پر رب یقینا دا خامها حق دی نه تاسو کمزوری کون کې الله لرا ولو ان لكل نفس ظلمت کچر تشید هر یو نفس د پاره چې ظلم کړي دی ان شرک کړي دی ما فی الارض جمی ما فی الارض هغه چې زمکه کې دی لفتدت به خامخا پی دی باور کې دی پاغي سره خو بیا وم ته قبول نشي واسر ندامتا او پټه بکی خپمانتیا یا د ازدادو نه د ښکارا بکی خپمانتیار کړي چې ویني عذاب فیصله وکړي شي د دې مینس کې په انصاف او دې باندې به ظلم نشي کوله الا ان لله اوس د دې زینه دوه مهیسا دا روانه تر او یای میت پوری پدې کې دلایل عقلیه به ذکر کوي سلور ترغیب ورکی قران ته رد د شرک فعلی یو کم شپته کې زیر به ورکی اولیاء او تا په بها 60 کې او زجر ده په اتخاذ الولد خبردار اول دلیل عقلی الا خبردار ان لله یقینا خاص د الله د پاره هغه سړي چې اسمانونو کې دی هغه چې زمکه کې دی خبردار یقینا وعده د الله حق ده د عذاب یا د قیامت لیکن اکثر د خلکو نه نه پويږي دویم دلیل دا الله د غزا چې ژوند کول او مړ کول کې او د الله تب جمع کړي شي واپس کړي شي تاسو یا ایها الناس ترغیب قران ته اے خلکو قد جاءتکم موعظه من ربکم د قران سلور صفاتونه اے خلق په تحقیق سره راغله تاسو ته موعظه من ربکم نصیحت تر په درب تاسو نه موعظه هغه نصیحت ته وای چې سړی منی کوي د ګنا نه د خارج نه وشفاء لما فی الصدور او شفا د داغه مرزونو چې سنو کې پراته دي داخل په بدن کې دا شرک دی کفر دی بدعت دی بیماری ده وهدن او هدایت دی د دریم صفات په دنیا کې او رحمت د الله قران دی چې تا دې د قران علم درک یا فضل د الله هغه اسلام او رحمت د الله دا دی چې دا وزینه فی قلوبکم چې دا اسلام استاسو زړونو کې تاسو ته خسته ښکارا کړی نن مسلمان چې صحیح مسلمانی د خپل ځان نه په خپل دین ډیر مې اندې ځان وجنه خو دین نه پریری او یا فضل د الله غ د قران او رحمت د الله د دې چې ته ورته کینولې یا فضل د الله د قران رحمت د الله د سنت د نبی علی سلام قران را لګل دی د نبی سنت شتا فبذالک فلیفرحوا پس په دې باندې پکار دی چې دی خوشاله شي هو خیر مما یجمعون دا غره دی دا غسنه چې دی را جمع کئ خلک دنیا وګټي دولت وګټي خوشاله وي کنه وي پروژه کې مې دونه پیسې وګټلې وای شو ته قران ته ناشته تعالی چې الله کم اجر درکدا دې ټول ارسنه بهتر وای شو کنه دا وې د سیزن میاش د فروټ او سبزی او پیاز ټماټر اسمان سره خبرې کوي نو نیکیم په کې د اسمان سره خبرې کوي کنه ها یو نیکی په کې جو کینو نو نو لکه په نفل عبادت چې پکې وکړي لکه نور میاشتو کې چې فرض عبادت وکړي او پدې کې چې یو فرض وکړي لکه نور کې چې یو یا فرض وکړي نو دا هم اخرت د ګټې میاشت چې په دې کې ماپ نشوي دې کې چې دینو تعالی ونه بخل نو بل کم میاشت چې پېږي به ماپ شي بیا خو هغه خیرو کې راځي چې تباہ او برباد دي شي چې رمضان په تیر شي او د تبخنه ونه شي او باز خلک نور لاخی پر رمضان کې وران شي روزه لنډی کنه هو شي نو روزه په ګناونو لنډی څوک لګیای گیمونه کوي او څوک لګیای نو نټونه ګوري او څوک لګیای نو هغه جواریانې کوي او څوک سندري اوري او څوک به نور کارونه کوي وي روزه ده نو ها نبی علیہ السلام وای چاته چې الله د اسلام هدایت نصیب کا او چاله چې الله د قران علم ورکا ثم شکل فاقتا بیا د شکایت کوي خلکو ته د لوګي نو بلی کې الله تعالی فقر دا غد دواړو سترګو مینز باندې تر قیامت د ټول مرخوار او زاری چې د خپل د علم قدر ونکړي علم ډېر لوی نعمت دی قران ډېر لوی نعمت دی سنت ډېر لوی نعمت دی د دې نعمت قدر وکړئ دی له دنیا پرې دی دا دنیا د پاره م پرې دی که دنیا دې دې د پاره پرې خو د الله بدل پکې برکت واچي او کدا دې د دنیا د پاره پرې خو ده نو ذلیل او رسوا بشي او دنیا هم دغه شان مخ کې او تبور پسې موړ بنشي فجعلتم منه حراما وحلالا پس ګرځولې دي تاسو دا غینا بعض حلال او بعض حرام سپزان لالوي او سحرام وي قل الله اذن لكم ام على الله تفترون وای ای الله حکم کړی دی اجازه کړی دی تاسو ته کنه په الله باندې تاسو دروغ جوړوي سده ګمان د کسانو چې د ځان جوړي په الله درو یوم القیامه یومانا په بار د ورځ د قیامت کې چې دوی د قیامت نه انکار کوي یا یوم القیامه من ماذا یفعل بهم یوم القیامه چې سبق الله په دوی د قیامت پر از باندې یقینا الله خامخا خاوند فضل دی په خلکو لیکن اکثر د خلکو نه شکر نو باسي وما تكون في شأن دې کې دلیل عقلی سره د رد شرک په تصرف وما تكون نکېږي ته نبی علیہ السلام فی شأن په اس یو حالت کې کې عبادت یو کې غیر عبادتي وما ان په یو کار کې نه لګیار یو کې چې لګیای وما تطلو منه من قران او نن ولې ته د الله تر طرف نه صحیح صد قران و ما تولا تعملون تعمیم بعد تخصیص چې واز نبی نه عام خلق باندې الله خبر دی او عمل نه کوي تاسو من عملین س عمل لرا الا کنا شهودا الا کنا علیکم شهودا مگر یو موږ پتا سبحانه حاضر ناظر ان گواهان استفیزون فیه کله چې تاسو شروع کوئ پاره کې الله وای چې سوک سکی نو ما نه پټ ندی ما تخکاری ها کله چې تاسو دنه کېږي او شروع کوي پای کې وما یعذب عن ربک نشی پټې دې استاد ربنا پاندازې د ذره باندې پزمکه کې او ناسمان کې نه وړو کې د دینه او نلوي مگر ټول په علم د الله تعالی کې ښکارا الا ان الاولیاء الله زیره ولی دا دی چې هغه د الله الله پیژني د الله توحید پیژني د الله صفاتونه پیژني مشرک سره د الله ولی نشي کېده ولی هغه دی چې د توحید نه بعد هغه د الله د طاعات او پابندي منځ روزه حج زکات شریعت چې څومره احکامات دي هغه پورا ادا کوي ولی هغه دی چې د هر قسمه ګنا نه ځان ساتي ولی هغه دی چې دنیا کې دومره ځان نه ورډوبای اخرت له تیاری کوي دی ته ولی وای دا سی ولی نه چې انکار کوي نو دا چې دینو بیا گمراهی وي او چې شاولی نو هغه ته چې ولی وي کنه نو دا څه پیدا نه کوي ها الله الله او دا وی وی دا پلانې ولی نه منیو هغه خلک بر تیادې چې هغه ته ولی ویلم ګناه ده ولی تنه معنی امام شافعی رحمت الله علیه وی او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی امام نووی نقل کړی دی ته الم تکون العلماء یا الم یکون العلماء اولیاء الله فلیس لله ولی کعالمان د الله اولیاء نشی نو بیا د سره د دنیا په مخ د الله ولی بل شته دی نه لوی ولی هغه دی چې هغه قران خلکو ته خی د قران عالم د احادیث عالم چې دی ولی سره ته دشمنی کین او ته د الله سره دشمنی کین من عادلی ولیان فقد اذنته بالحرب سوک چې زما د ولی سره نبی علیہ السلام وی چې الله وی دی ته حدیث قدسی وی زما د ولی سره دشمنی کوي نو زما سره د جنگ اعلان دی نو دې د دمانو سره خلګي او د غلو سره خلګي د ناکار خلکو سره د سودیانو او د جوارګرو سره خلګي وې د پلاني استاد سره مې بالکل نه لګي ولی قران وای کنه حدیث وای په دې وجمنا چې ګنې ما سره دا ظلم کړي دی یا زیاته کړي دی په دې وجه چې دا بیان ولی کوي نو دقه دا اولیاء او دشمن دی او ډیر خلک چې د نمړو ولو پسې منډي وي درگاونو پسې خلاصي کنه او د ژوندو اولیاء وړو خیال نه ساتي واشوي وای چې ژوندې هم تاسو وشته هم پکانو اوس می سلف کولوي د قبر کانی چې ژوندې نو نه مني چې مرشي نو بیا په ګمبتونه جوړ کې پیسو ته پریوز وي اوس پیسې راوړی وې زیم نو سه مو بلیم نو سه د پلانې نو ته چې نو سه وې نو تاول په ژوند چې ته خدمت کړو او جون خو به نور مریدان او اس پیسو ته تپروته اصل کې په دې ځان پوي کې ولی دا د الله دوست وي او د اولیاء سره مینا محبت پکار دی خو خدای توپ درجه به ولا نه ورکي که کرامت تخکارا شو او که خکارا نه شو ولی بیا ولی دی دا د زرو کرامتونو نم بهتر دی الله دې موږ او تاسو له په دین باندې استقامت نصیب کړي استقامت د چې په دین باندې حاصلې نو کرامت ښکار شي او ښکار نه شي ته ولي لهم البشرا د دې پاره د زیره دا اوس ګوره بشارت ذکر کوي زیره ور کوي ولیلا دې د پاره زیره ده په دنیا کې او په آخرت کې لا تبديل لکلمات الله نشته ده بدلې دل د کلماتو د الله د پاره داغه اقوال او د مواعید د پاره ذالک هو الفوز العظیم دا د کامیابی لوی ولا يحزنک قولهم تسلی غمجن دې نه کی تعالی را قولهم را دې بد دې دلته معنی ته ګوره ان العزت لله جميعا یقینا عزت الله لره دې ټول ټول دې تاسو غاپی ته پروا مکوا چې عزت د الله درکې نه چا په خلو نزي ولا يحزنك قولهم دلته ګوره وقف لازم دی ها دلته به ودرېږي قولهم جدا دی ان العزه لله جميعا جدا جمله ده که چرته وقف نه کینو بیا به دا معنی شي دا خبره د تعالی د غمجن نه کیده دی چې عزت الله لره ده ټول دا خو خسته خبره ده په دې ولې خپکیږي نو ځکه وقف لازم کو ولا ولا يحزن کا قولهم غم جند نه کی تعالی را رد بد د دی خبره د دی چې تاسو لګیا دی لګیا دی ان العزت لله جميعا یقینا اختیار د عزت الله لره د ټول چې چاله الله عزت ورکې نو ورکې او دار کامیابې لوی د ادغه الله د اوریدونکو او پوام الا ان لله دویم دریم دلیل خبردار یقینا خاص د الله د پاره دی هغه څوک چې اسمانونو کې دی او چې زمکه کې دی وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او تابعداري نه کوي هغه کسان چې را مدد کوي دوی ما سوا د الله نه د شریکانو حقیقت کې ولی ان یتبعون الا الظن دی تابع نه دی مگر د ګمان ولی زکه چې د الله شریک شته نه نو دی برسه شریک اتباع وکي دا خو دوی په خپل ذهن کې یو شریک جوړ کړي دي وا و ان هم نه دي الا یخرسون مگر اٹکل کون کې دي بل دلیل الله د غزا چې ګرځولې د تاسو د پاره شپه شپه لتسكنو فيه د پاره چې آرام کوي پاغي کې والنهار مبصرا رز د پاره دلی دلو ان رڼا والا یقینا په دې کې خامخا نه خدي هغه قوم د پاره چې هغه يسمعون اوري وای دی نیولی دی الله نائبان زجر سبحانه پاک دی الله دا الله دی بے پروا د دی الله د پاره دی هغه سچ اسمانونو کې دی هغه زمکه کې دی ان عندکم نشت تاسو د پاره من سلطان بهذا اس قسم دلیل په دی باندې اتقولون آیا وای تاسو په الله هغه سچ تاسو په نه پويږئ وایې یقینا هغه کسان چې جوړي په الله باندې دروغ لره نشي کامیابې دي متاعون فی دنیا مان لهم متاعون فی دنیا د دې لپاره به لګونه کې سکه دنیا کې بیا منګه ته واپس دې دیدا بیا به اوس کو منګه دې ته عذاب سخت په سبب داږي چې ودی چې کو پرې کو واتلو علیهم نبا نوح اوس د دې ځای نه درېمه حصہ تر اخر د سورته پورې پدې کې تخویب دنیوی دی په ذکر د قوم نوح علیه الصلاۃ والسلام چې ګوره د الله خلاف مکوي ګنې الله به د باندې داسې عذابونه راوړي که نمونه ګوره لکه وګوره د نوح علی السلام قوم باندې راوسته او دارنګي په ذکر د فرعون او داغه د مرګرو چې هغه الله تبا کړل بیا به ترغیب ورکی توبه ته چې الله ته توبه وباسي او ټول توبه وباسي لکه څنګه چې د یونس علی السلام قوم الله ته توبه استوا او الله معاف کړو بیا به بیان د نبی علی السلام ذکر کی پرد د شرک فی العبادت 104 کې او پرد د شرک فی تصرف په 107 کې او پرد د شرک فی دعا 106 کې او بیا به ترغیب ورکی قران ته الته مقصد د واقعي او العبادت لله وحده دلته مقصد د واقعي دی د دنیا په عذابونو یرا چې د الله د عذاب نزان بچ کیږي نه داسې بم هلاکی لکه د نوح علی السلام قوم چې الله هلاک کړ ول ول په دی واقعا د نو علی السلام کله چې خپل قوم ته زما قومه ان کان کبر علیکم مقامی کی چې ګران لګي پتا سبانه مقامی او درېدل زما د بیان د پاره چې زه بیان شروع کوم نشي برداشت کوله وتذکری او پندر کول زما تاسو ته پیاتونو د الله یا مقامی مان معیشتی و درېدل زما چې کوم دین ژوند ته راول پتا سو کې او پندر کول زما تاسو ته پیاتونو د الله فعل الله توکلت پس په دې الله ما ځان سپار دې نو تقدیر دې که تاسو زما د قتل اراده کړی نو فعل الله توکلتو ما په الله ځان سپارلې فاجمعوا امرکم راجم کې خپل مشورې زما خلاف وشرکاءکم خپل شریکان وو په معنا د مع ان مع شرکائکم کشاف وای ثم لا یکون امرکم علیکم غما بیا دین شستا سو کار پتا سو باندې پټ ثم قضو الیا بیا فیصله واور وای ماتا ولا تنذرون مال مهلت مرا کوي الله سمر زړور یو کس دی ټول قوم ته وای چې څه کوي نو لاس مزاد پټي خبرې نه ماته واوروي فین تولیتم که چرته تاسو واوړې دی فما سالتکم من اجرن پس نه غواړم تاسو نه پدې سم مزدوري چې زما بګینی تاوان وشي نه د مزدوري زما مگر په الله دا او حکم شوه د ماته دا چې شم زمین المسلمین د موحدینو نام دا من المسلمین دا اسلام تکه نه ده په دې زبانه تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې هو دین الانبیاء من اولهم الی اخرهم اسلام د تمام انبیاء او دین دی نوح علی السلام اول نبی دی کنا او د سوی و امرت ان اکونا من المسلمین ما ته حکم شوه دی چې شمه د چانه د مسلمانانو نه و ان تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم اگر کداغي شریعتونه د یو بل نه جداو دای طریقې د یو بل نه بیلې وي ځکه الله وی ولی کل جعلنا منکم شرعه و منهاجا خود اسلام ټول چې د اسلام او عقیده د اسلام و نوح علی السلام وی امرت ان اكون من المسلمین ابراهیم علی السلام ویلو څنګه واسلمت لرب اسلمت لرب العالمین دارنګ ابراهیم علی السلام او نوح علی یعقوب علی السلام بچو ته وصیت کړو فلا تموتن الا وانتم مسلمون یوسف علی السلام ویلو توفنی مسلمه سورۃ یوسف 101 کې الله ما په داسې حالت کې وفات ک چې زسې ما مسلمان ما د موسی علی السلام تقریر په دې آیت دې صورت کې را روان دی بیا 84 نمبر آیت کې وقال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین د په الله باندې ځان اوس پاره ک تاسو مسلمانان یې او ساحران ویلی صورت اعراف کې تیر شیو چې منګه ایمان د دې وجه نه چې موږ مسلمانان یو ته زمنګ نه دا بدګنی سورته اعراف 126 کې تیر شوی فرعون ته ویلو او بلقیس ویلو واسلمت مع سليمان لله رب العالمین سورته نمل کې براشي ما غاړه کې خود وا سره د سليمان عليه السلام نه د پاره د الله چې هغه پالون کې د ټول مخلوق دی نو د نوح علی السلام نه راغی تر کوم ځای پورې تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په تمام ودیانو کې دا نوم سو چلی دا اوس باز یاران رالل دا دومره لوی کړی راواغست راواغست راواغست او صرف ځان لینم کې خود وای مونږ یو جماعت المسلمین او چې زمنګ سره څوک نه کنه نو هغه مسلمان نه دی او دې سره بس دا اسلام پیجن نه غریبانان چې اسلام څه شي دی مسلمین کله وی جی موږ مسلمین یو ارزه کې دی مسلمین دی الکه کله مسلمون بم جوړیږي ها حالت رفعی کی مسلمون دی حالت نسبی او جری کی مسلمین دی دا جمع ده د دې واحد سرازی مسلم او د دې ماده څه شه ده اسلام مصدر اسلام دی کنه اسلام څه ته ویل کیږي په عربی کې چې جمع شنو بیا مسلمون حالت رفعی او چې حالت نسبی او جرین مسلمینا ها دا څنګه ده چې توس دارا پټ کا بس صرف منګ یو بل سو پکې نه دي ٹھیک شو ا بخاری کې راضی من صلا صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلک المسلم سوک چې زمنګ په طریقه مونږ کوي نبی علی سلام وای او زمنګ بیت الله ته مخ کوي بس دقه چې کم دینو مسلمان دی دقه ته مسلم ویل کیږي نو دا بعض جهالا په دې کې دي وای مونږ جماعت المسلمین یو د مونږ نه سوا دا نور چې دینو دا نه دي لکه دای د سره مسلمانان نه مانی دا جماعت المسلمین نه جماعت المکفرین دا غډل د چنور ته کافران وای پوه شو دا دغه شي الکه دا ډیر لوی جرأت دی کته هغه دغه خبره ده کنه دا جماعت المسلمین منګوم یو خستاسو په شان نه چې نور ته کاپیران وایي تاسو هغه جماعت المسلمین به یې چې نور ته به کافر وایي او موږ هغه جماعت المسلمین یو چې چا کلمه ویلې د هغه ته مسلمان وایو څوک منځ کوي ظاهری اعمال د شریعت منی هغه ته سوایو مسلمان وایو ولا نکفر احدا من اهل القبلة دا زمنګ مذهب دی چې څوک دی قبله ته منځ کوي ظاهر کې ته منګه علامه د کفر نه لیدلی نو موږ ته کافر نشویل صحیح شو و امرت ان اكون من المسلمين تا ته ما نقشه سره په خوده چې د نوح عليه السلام نه راواله تر د محمد رسول الله پورې د نبی رسول الله نه تر قیامت دا چلیږي د نوح علی السلام په دور کې ټول خلک تباشیو صرف دا غدرې زامن او انګین دی پاتې وي او دا غې نه بعد بیا دا دنیا چې دنو آباد شوه دا واغرقنا الذين غرق منګه کسان چې نسبت د دروغ وکړو زمنګ آیاتونو ته وګوره سرنګ شو انجام دی راولې شو ثم باسنا من بعدهم رسلا پدې کې دلیل نقلی اجمالی من الانبیاء دی رسولن جمع ده کنا معنی ته ګور بیا را لېګلی منګه من بعده رست د نوح علی السلام نا رسولن ډیر پیغمبران هغه سوکو سورته اعراف کې سورته هود کې بیا داغه تذکرہ راځي هغه هود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام ابراهیم علی السلام لوط علی السلام ټول مراد دي الا قومهم خپل خپل قومونو ته پس راتل کړو د پیغمبرانو هغه ته په واضح دلایل باندې فما كانوا ليؤمنوا پس نو دی چې ایمان راوړو بما كذبوا به ولی په سبب داږي چې نسبت د دروغ کړو د یغی تمن قبل پخوا مخکې تکذیب کړو نو پاغه زد ولاړو سره د دې چې دلایل به بیان شو خو نه به منل یو سړی یو ځل نه کړي کنه نو کته ته ډیر دلایل پیش کې به ما قد لا نسلم په ډیرې ولاړی دا ولې چې یو ځل ویلی دي ایو چانه چا تاسو کوی د سونه عمر وي د شپې تو کالو نو زیولس کال پسې ته بیا تاسو کوی سونه وخت عمر د سمره دی وشپې ته ولس کال مخکم د شپې ته وي اوسم د شپې ته د پښتون غو یو خبره دارنګ مہر لګاو مونږ په زونو د زیاتی کاونکو بیا راولېګ مونږه پس د اغه نه موسی علی السلام او هارون علی السلام دلیل نقلی د موسی علی السلام نه بیا راولېګل مونږ رستو د اغه نه موسی علی السلام او هارون علی السلام فرعون او دا غټانو ته زمنګ په دلایل باندې یا معجزو باندې پس هغه ځان غټو غنو هغه قوم مجرمین معنی مشرکین مشرکان مشرکان جادوګر نه کامیابیږي قالو نو هغه وی اجیتنا لتلفتنا ایتر اغله مونږ ته موسی علی السلام دې د پاره چې واړې مونږ اما وجدنا علیه ابانا داغه نه چې مونږ دې دې مونږ پای خپل پلاران او مشران وتكون لكم الكبرياء فی الارض او شي تاسو د پاره لوی پزمکه کې وما نحنو لكما بمؤمنین نیو مونږ تاسو د پاره تصدیق کوونکې هغه چې تاسو غرزون کیي هر کله چې یو غرزولام سا قال موسی نو موسی علی السلام په دادم واچو خام ویل موسی علی السلام ما جئتم به السحر هغه چې راتل کړي دي تاسو پاغي باندې نو هغه د جادو ان الله سيبتله یقینا الله زر دې چې باطل بکې دی لاره بیکار بکې دی لاره ان الله لا يصلح عمل المفسدين الته د جادوګر خپل ځان مړ کې خود ته به نقصان نه رسی او که جادو په شوي نه به ختم شي دا آیاتونه ولیکا او جادوګر باندې اوس کا یم په جادو چا باندې چې جادو شوی اغلب الله شفا ورکیه په دم کدا سوی وایې په اغلب الله شفا ورکیه دې په ځان خپل دمه چې ورزی ولا نو دا د سحر د دپې د پاره ډیر پیدمن دي کدا بل چا سره وې کنه دا وظیفه نو د یو تعویز به 35000 روپیا غسته ځکه ماته یو کس وی وای مال یو مولا یو تعویز په 35000 روپۍ کړو او تاسو د څو خیراتي شه درکې نو تاسو سره قدر بیانې دا ځان له وظیفه کوي کنه پیسې چې سره ډیری نو د خدای په نوم خیرات کوي خیرات نه کوي نو خدای د نه په تک طریقه ولګي کله د نه په تانو تحصیلونه کوي او کله د نه په سختونه او تمیر دمونه او تعویذونه کوي ولګي پوه شوې په زرګونو پیسې ورکي الکه ځان خپل دموا دی وی چې دسه دوايي دسه شی په کار دی چې زما د خپل په ډو خوځيږي نو زما له پیدا را رسي ځان باندې دم وایا د دم باندې الفاظ ویلو باندې بیل ثواب کیږي او شفا بم د الله درکې فما امن لموسی پس ایمان رانوړ د موسی علی السلام د پاره مگر یو سو ځوانانو د قوم دا غنا قومه کیا ضمیر راجی دی فرعون ته د فرعون د قوم نه او پای کې صرف یو سو کسان مسلمانان شو نور ټول فرعونیان په کوپرو او یا دا او سو کسان سوکو یو رجل مؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون او دویم آسیا چې د فرعون بیبي و او بل د فرعون یو چوکیدارو اغا او بل چې دینو د فرعون لور و هغه چې دینو مسلمان و د یو سو کسانو چې هغه مسلمانان شیو او یا من قومه کې ضمیر موسی علی السلام تراجی کنو دا په بنی اسرائیلو کې اول ایمان نوجوانانو راوړ ورسته بیا نورم راوړ او اول نوجوانانو فما امن لموسی پس ایمان نو راوړ د موسی علی السلام د پاره مگر نوجوانانو ځوانانو د قوم د موسی علی السلام نه سره د یری د فرعون نه او داغه د غټانو نه ځکه چې هغه وخت ایمان د سیسان شې نو تکلیف سبب ځان مخامخ کولو ای و ان فرعون لعال فی الارض یقینا فرعون خامخالوی کون کې عظمکه کې او یقینا دیو خامخا د مشرکانو نه مسرفین مشرکین وقال موسی ویل موسی علیہ السلام یا قوم زما قومه ان کنتم آمنتم بالله کئ تاسو چې ایمان امراوړی په الله فعليه توکلوا پس بد الله ځان وسپارئ ان کنتم مسلمین کئ تاسو موحدین مسلمانان بس الله باندې اعتماد کوئ الله به حفاظت کوي فقالوا واغي وی علی الله توکلنا فالله باندې موږ ځان سپاره دې دې ربانه زمونږ رب لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمین مگر زو منګ کمزوري د پاره د قوم ظالمانو ونجنا برحمتک خلاص کمنګ یا الله په خپل مهرباني د قوم کافرانو نا او اوحینا الی موسی اوس په دې کې کیفیت د نجات خي چې الله خلاص کړی دی خو پس په منځونو باندې نو موږ له ډیر زور ورکې ډیر توجه کې ها واو حینا الی موسی وه وکړه لمن موسی علی السلام واخیه او دا غرور تا ان تبوا ال قومکما دا چې جوړ کې د خپل قوم د پاره به مصر په مصر کې بیوتن کورونا جوړې کې نه حکم تو کې چې ځان لې جوړ کې وجعلوا بیوتکم قبلا وګرځوي کورونا مخامخ یو بلتا نږدې نږدې جوړ کړي نو چې دومره عذري نو بیا خو کور کې مونږ کیږي کنه دا چې جوړ کې د خپل قومونو لپاره په مصر کې بيوتا یعنی کورونو لرا وجعلوا بيوتكم قبلا وګرځوي کورونه مخامخ قبله ته د سې جوړ کړي چې قبله ته به مخ برابرېږي او پای کې مونږ کوي دا دویم مطلب شو او دریم دا د بیوت نه مراد منازل السکونه نه دي علما وی ابن عباس وی مراد ته نه مساجد دي ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا دا چې جوړ کې د خپل قومونو لپاره په مصر کې کورونه نه جمعهتونه وګرځوي جمعتون خپل مخامخ قبله ته جمعت قبله په سمت برابر کړي واقیم الصلاه پابندي کوي د منځونو او زیر ورکه مؤمنانو ته چې الله بم دشمن تبا کوي وقال موسی او موسی عليه السلام ویلو موسی عليه السلام د اخیری د موسی عليه السلام ذکر کړي اے رب زما دې د پاره اے زمونږ رب عاقبت د دې چې گمراه شي دی یا گمراه کې نور لره استاد لارینا ربنا مثال اموالهم اے الله هلاک کې د دې مالونه وشدد علی قلوبهم سختی راولې د دې پزونو باندې د ایمان نه ول الله د زونه بنکا چې دای کلک شي ایمان را نړي فلا یؤمنو حتا يروا العذاب الالم پس دې ایمان نه راوړي تر دې پورې چې ویني عذاب درناک نو نبی خود دغه د پاره لېګلې شوی د هدایت د پاره او د قوم د خیر د پاره غ خیری شروع کړي نو په دې ځان پوه کنه بي هغه وخت پورې خیری نه کوي تر سو پورې چې ورته الله اجازت نه کړي او هغه وخت پورې خیره نه کوي تر سو چې هغه ته پوره نه معلومه شوی چې دا خلک نه مؤمنان کیږي دته الله ویل چې دای کې نور ایمان والا نشتا لکه څنګه چې نوح علی السلام خیرونه مخ کې وته الله وی چې ستا په قوم کې نور خلک ایمان نه راوړي الا من قد امنه مگر هغه چې چا ایمان راوړي نو هغه خیره شروع کړي نو نبی ته مخکې نه الله وی چې نور نه مؤمنان کیږي نو موسی علی السلام ته د وਹੀ په ذریعہ ویل شي چې فرعونیان ایمان نه راوړي نور ځکه خیری کړی دي ها قال قد اجيب دعوتكما وی الله په تحقیق سره قبول کړ شو دعا تاسو د دواړو نو ګوره دلته خیره دعای خیرو ته وی کنه خیره چا کوله موسی علی السلام قال موسی یواز موسی علی السلام کړی دي هارون علی السلام خو نه دی کړی او دعوت کوما وی مفسرین وی دعا موسی و امن هارون موسی علی السلام به دعا کوله او هارون علی السلام به پسوی امین وی نو چې یو کس دعا کوي او نور په امین وی نو دا امین هم چې نو څه شه دا دعا ده نو زکه وی دعوت کوما او دا دعا د دواړو بیا نو امین دعا ده نو چې دعا ده نو دقه مونږ یو چې دعا ده نو دعا په پټه بهتر ده نو په پټه وایا صحیح ده قال قد اجيب دعوتكما او الله په تحقیق سره قبول کړې شو دعا تاسو د دواړو الله یا موسی علی السلام دا دعا کړې و او هارون علی السلام په سو خوشاله او دا چې کله یو سړی نیک یو کارو کې او ته په خوشاله نو ته مو سره شریکی قال قد اجيب دعوتكما او ګورا دعا مو قبول شوه نو سونه وخت پس ابن جریر لیکلی دی ابن جریج وای تقریبا سلویخ کال بعد بیا فرعون هلاک شوه دی الله وتوی دعا مې د قبول کړه خو کله اثر کله ښکارا شو 40 سال بعد او زمون خلک چې سار دعا وکي او ماخام قبول نشي نو یې په دعاګانو خلو وشتي دو نه قبليږي دې کې قبولیت کې سلويخ کال لګېدلې دي دا داس نه ده چې بس ته به دعا غواړې او هغه به ډایرکټ قبليږي ټیم به پکې نه چې کله الله وغواړي نو قبول شي قال قد جيب دعوتكما او الله په تحقیق سره قبول کړې شو دعا تاسو د دعاړو فاستقیما لکه درېږي دعاړه استقامت نه مراد تخپل دعوت جاری ساتي دا به نه پرې دی یا کلک ودرېږي دواړه دا دعا بار بار غواړي ٹھیک شو یا فاستقیما کلک ودرېږي دواړه تلوار مکوي ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون او تابعداری مکوي دواړه د لارې د کسانو چې نه پويږي وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر پورې کړل منګه بنی اسرائیل په سمندر موسی علی السلام او بنی اسرائیل الله وتوی چې دای بوزا فرعونیانو لړه کې واچول چې دای د نزی شابه ورپسې شي فرعون ټول لخر راغون کده الله حکمت ټول قوم راغون ک سره د فوج او لخر وی راځي چې ورپسې زو فرعون مسر روان شو او چې مخکې سمندر راغې نو سمندر الله موسی عليه السلام ته هم سار اخلاص سمندر او تعالی پاک او چلار راويست دی په روان شو نو فرعون مر پسې ور روان شو سره د لخرا بنی اسرائیل پوری شو او دی مینست شو الله سمندر ته راځه سمندر را چالو شو ټول فرعونیان هغه په مخه کړل سره د فرعون نه فرعون چې بیا کمی کلمې ویلې دي نو هغه قرآن ذکر کوي قال آمنتو وی فرعون آمنتو الله وسو ته ایمان را یاد شو آمن تو ما ایمان راوړی دی انه شان دار لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين او یا الله ورته وی وسی مان راړي مخکې د فسادونه کول یا د خپل ځان ته پخپل وی چې دا غپی خړې ځان ته غوسه شو کلمې مسکار نه کوي وی آل انا وسی مان راړي مخکې د نافرمانی کوله وزا شد بن او دا چې کم دی دا توره چې دا دا هغه کرخ والا توره دا چې سپین سپین کرخې دی پکې او یقیدو چشلئی البیزا هغه ټوپې د جنگونو چې کم خلکو جنگ کې سر ته چولی چې سر مې نه خوږي ول ابدانا او ابدان نو اوس مراد څه شي دي زغری ازغری قدا پښلولو سره داسې چې تیز اسی او مضبوطه توري چې دا د خلکو ټوپۍ ماتي او د ازغری شلې وردن کیږي نو بدن په معنی د ازغری نو یو معنی دا ده نو نجی کا به بدن کا پوچت زه غرزو تا سره د ازغرستانه یا نو نجی کا منګه په اوچت اوبو د پاسه بوزو به بدن کستا دا بدن دا جسم لتكون لمن خلفك آیا نور فرعونیان خو چې ډوب شو نو ډوب شو او دا فرعون چې ډوب شو کنه نو دې راوچت کا ا دوبو په سر روان کا چې دا په بنی اسرائیل ورته وګوري چې هغه دې روان دي ها لتكون لمن خلفك آیا یا په اوچت ځای غورځه اوس تا بدن سمندر کې روانو سو وخت بیا ورو سیټ تک وی غورځو د د پاره چې شی ترستانو د پاره نه نور ډوب شو رک شو او د ته په غاړه وغورځو چې خلک ته عبرت والی اوسم بعض خلک وای چې دا نقشه چې دنو دا د فرعون دا د ډانچا او د مصر په عجایبګر کې دا په دوايانه ټینګ کړي دی کنه دا شکل هم دومره بد دی چې ها دا غ فرعون چې د ویلو انا ربکم ال... انا ربکم الاعلى الله څنګه تباک لتكون لمن خلفك آیا د د پاره چې شیت داغه چا د پاره چې ستان رست دی یو نخا یقینا ډیر د خلکو نه زمنګ د نخو نخا مخانه خبر دی زمنګ د معجزونه د دلایلونه ولقد بو انا بنی اسرائیل فرعون خو ډوب شو غرق شو اوس انعامات ذکر کوي په بنی اسرائیلو په تحقیق سره زې ورکړو مونږه بنی اسرائیلو ته مبوا اسد کنزه د رښتیاو او رزق ورکړو مونږه ته د پاکونه رښتیا یعنی برکتناک عرب چې کله د یو ځای صفت کینو مبوا اسد کین ورته وایي ان رښتیا خو د ځای کار نه دی ځای خو پیدي معنا معنا مبارک ورا ورزقناهم من الطيبات او رزق ورکړو موږ دې ته د پاکونه فمختلفو پس د اختلاف نو کړي تر دې پورې چراغ دې ته علم د علم نه پس اختلاف وکړو یقرؤون الكتاب یا شک په معنی د زویق کته تنګي کنه د کافرانو د خلاف نه نو دا ناشنا خبره نه ده د مخکنو کتابونو نه والو نه تاسو کا د مخکنو انبیو حالت بده ته بیان کیږي ته څومره تکلیفونه رسیدل شک په معنی د زویقت کئ ته په شک کې یا په تنگسیا کې داغه نه چر لګلې دې مونږ تا تا نو تاسو کداغه کسان نه چلولې کتاب ستانه په خوا لکه عبد الله ابن سلام دا صحابیو د نبی له سلام دی بل ته صحیح خبره وکي په تحقیق سره راغله د تا تستا درب نه حق مکه غد شک کونکو نه نو نبی خو شک نه کو علماوی دا دواړه آیاتونه د کې مراد غیر نبی دی هر مخاطب کې دی شي او مکه ګه دا کسانو نه چې نسبت د دروغ کړي د آیاتونو د الله ته شی به تمن الخاسرین د تاوانیانو نه ان الذين حقت عليهم کلمت ربک لا یؤمنون یقینا هغه کسان چې ثابت شوی د پاره کلمه د عذاب د رب ستا هغه ایمان نه راوړي ولو جاءتهم كل آیه اگر کرا شیغه ته ار معجزه تر دې چې ویني هغه عذاب الیم نو بیا خو پیدا نه ورکی چې عذاب راشي بیا ایمان پیدا نه ورکی فلولا کانت قريه امنت فنفعها ایمانها اوس ترغیب توبه تا فلولا كانت قريه فسول نو یو کلی والا قريه معنا اهل قريه یو کلی والا امانت معنی ته ګورخه امنت چاغي ایمان راوړې وې مخکې د لیدو د عذاب نه فنفعها ایمانها پس پیدا به ورکړې واغې ته داغي ایمان الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام چې هغه ایمان راوړې وو او هغه قبل رؤیت العذاب نو هغه له ایمان پیدا ورکړله فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها ولنو یو کلی والا چې ایمان راوړې وې نو پس پیدا به ور کړې واغې ته داغي ایمان مگر قوم د یونس علی السلام ور کړې چې ایمان راړ لری کوم د اینا عذاب در سوایې په ژوند دنیا کې او سک ور کړه مونږه ته تر یو وخت یونس علی السلام قوم چې وو دا پنینوا علاقه کې د موصل خار سره نږدې یا داغي خار علاقه و دوی به د بوتانو عبادت کو یونس علی السلام ورته الله نبی راولېږ نو دای هغه ته ډیر دعوتونه او چلول نه کاله دعوت او ته چلو خدای بالکل چې د یو قسم پکې تیار نشه الله اکبر ډیر لوی خبره ده کنه کله د سړی زړه ستړی شي تنگ شي چې هر خلک ناوري نکینی نو زسل لګیا خو چې دا واقعات ګوري نو بیا د زړی زړه ته تسلی راځي چې تی چالکه هغه خو تا نه خبر دی هغه خو تا ویني نو څوک منیو کې نه منی هغه به تعالی اجر درکې تاوان خدایږي چای چې ځان له یو شیخ خرسي هغه وینن چا سودا و نه غستا او یرا ماته به کې سپاتې نشو اچھا د کپنې د پاره کار کوي نو کپنې تنخواه ورکړي ایسه کوي نو دا خو ته ځان له نه بیانې دا الله رضا د پاره بیانې الله به تعالی اجر درکې کیږي څو کې منی او کې نه منی الله تستا حال ښکاری یونس علی السلام سره هیڅ څوک تیار نشو الله ورته وی چې دای له خبر ورکا چې کدی ایمان نه راوړي نو درې ورځې بعد به په دې عذاب راځي بدری رز مهلت دی دا درې رز مهلت دی لورکه کدی کی ایمان راوړي نو عذاب نه راځي نو یونس علی السلام له خلص تړه کړو یونس علی السلام او توی چې تاسو خو زما دعوت نه منه الله وی چې درې رز مهلت دی او درې رز بعد بازابي یونس علی السلام تعالی نو ویلی چې ته تلار شه یونس علی السلام بی اجازه ته روان شو بس وی الله پیسې مزاب راولي اجتهاد وکړه زه پیسې کوم هلاکیږي دي کنه دې ته روان شو دی قوم مشوره وکړه وې د خو مونږ تکل د عذاب خبره نه ده کړې او مونږ ته وی چې درې ورځې مهلت راکړه چې عذاب به دی وی نه د ته ګوري کدی یی نو بیا به عذاب نه یې سي مونږ یری او کدی رانه لاړ نو پوه شي چې بیا رښتیا عذاب راځي نو نوح یونس علی السلام خو لاړ نو دی راغون شو او دی لا عذاب شروع شوه نه وی لیلا علامات کارک شو دی چې دینو بس ټول په یو ځل باندې ایمان راوړ واړو ټول لوی ټول یو میدان کې ودر د الله ته جړا او پریاد او مینت نو الله ول ایمان قبول ک او هغه عذاب ترسته شو یونس علی السلام چې لاړ کشته ډکوا سمندر غاړې لاړ کشته ته وخت چې کشته ته وخت کشته سمندر مینځ ته شوانو درنه وا وزن پکې ډیرو کشته ډوبېدا نو سم کشته والاوی چې ورور وزن سیوا ده ټول کسان را نه ډوبېږي مال غوښ چل ناراضي نو کدا سی وکړو چې یو کس ټوب کی نو وزن به کم شي نو نور به بچ شي چاوم نه ټوب کو نو مشوره په دې رااله چې هیڅ په واچو خسنې چې د چا نوم راو خط بس هغه به ټوب کی ګیله میله به پکې نه او نور به پاتې شي نو چې هیڅ کې واچو نو هیڅ د یونس علی السلام راو خط نو چې د یونس علی السلام نوم راو خط نو اخو څه د نور خلکو په شان دو کمار نو چې را زما او تخیال نو بیا وکي بیا بس او ټیک د زمانو راو خط بس زب ټوپ کمانو نو یونس علی السلام ټوپ ک او چې څنګه ټوپ کنو مې یو خړل او د مې په خېټه کې د الله حمد او ثنا وي نو بیا الله د مې نه را بهر ک او قوم چې دینو هغه ته الله هدایت نصیب کوي ایمان راوړ هغه ته اشاره ده بیا الله دی قوم ته یا بل قوم ته غبیا نبی لګلې ده فلولا کانت قريه امنت پس ول نو یو کلی والا چې ایمان راوړې پس پیدا به ورکړي واغې ته داغي ایمان مگر قوم د یونس علی السلام هر کله چې غي ایمان راړه نو خلاص کومګه غي لره د عذاب درسوای نه په ژوند دنیا کې سکه ورکړه مونږه ایت تر یو وخته ولو شاء ربک تسلی ير د هر داعی دا خوخي کنه چې ټول خلک د مسلمانان شي الله وی ولو شاء ربک کو غاړي ستاره په زور ایمان راوړل په خلکو لا منا خامخ ایمان به راوړ واغه چا چې زمکه ګری ټول په یو ځل اف انت تکره الناس وګوره الله په زور ایمان په چا نه راوړي ځکه امتحان به ختميږي ایت زور کې په خلق باندې تر دې چې شیدې مؤمنان وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله بیا تسلی نشته اختیار د هیڅ یو نفس د پاره چې ایمان راوړي مگر په حکم او په اراده د الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون غرزي الله الرجس عذاب یا شرمندگی باغ کسانو چې د عقل نه کار نالي وای سوچو کې دلیل عقلی او دعوت منکرینو تورکی په فکر کولو ان قوم ناغه قوم ته لا یؤمنون چې ایمان نه لري فهل ينظرون ينتظرون تخویب سره د زجر نه فهل ينتظرون پس د انتظار نه کې الا مثل ایام الذین مگر پشان د عذابونو دغه کسانو خلو من قبلهم چې تیر شوی دي مخکره دینا چې داسې عذاب په دیم راشي نو وای انتظ... انتظار کوي امر زورنه د پاره زستا سره د انتظار کوونکو نه امام بیا خلاص کول من پیغمبران زمنګ وغه کسان چې ایمان راوړې دي دارنګي حق دی په منګ باندې لازم دی په منګه خلاصو منګه مؤمنانو لرا نیکان او پیغمبران بچو کافران تباہ بیا خلاصو مونږ پیغمبران زمونږ وغه کسان چې ایمان راوړې دارنګ لازم دی په من حق تفضلی خلاصول د مؤمنانو قل یا ایها الناس نفی د شرک په عبادت وای خلق ان کنتم فی شک ان کې تاسو په شک د دین زمانہ نو وره زما اعلان پس عبادت نکوم دای کسانو چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه لیکن زه عبادت کوم د الله غي ذات یتوفاکم چې هغه وفات کوي تاسو لرا او ما ته حکم شوه دی د دې چې شمزه د مؤمنانو نه او ما ته حکم شوه دی چې قائم ک خپل ذات وجه کمان ذات نفس تا یا ذات تا یا وجه کمان عمل کا عمل تا لدین القیم د پاره داغه دین چې مضبوط دی حنیفه چې کلک ولاړ توحید باندې ما ته انکه شرک لرا او ما ته حکم شوه دی چې مکهګه ته د مشرکانو نه نفي د شرک په دعا مرا مدد کوه ما سوا د الله نه غي چاله رچ پیدا نشي رسوله تا تا کته را مدد کې او zarar نشي رسوله تا تا کته نه را مدد کې فین فعل تک چرته دا کار دی وک فین کای زمین الظالمین یقینا ته په دغه وخت کې خامخا د ظالمانو نه و ایم سسک الله بذر نفي د شرک په تصرف کور سي الله تا ته معمولی تکلیف پس نشته د هیڅوک لري کون کې داغه مگر دغه یو الله دی کوړو کې تکلیف الله ورسي هیڅوک نشي لري کوله و یرید ک به خیرن ک اراده او کی تا ته د خیر رسولو فلا را دل فضله پس نشته سوک واپس کون کې د فضل د الله لپاره رسي د لره چاله چوغاړي د خپل بندګانو نه د الله بخنه کون کې او رحم کون کې ترغیب توحید ته وصبر او صبر کوا ولی پتا و مصائب راځي او تب صبر نه کارلې حتا يحكم الله تر دې چې فیصلو کې الله عذاب براولېږي په مخالفینو یا حتا يحكم الله تر دې چې فیصلو کې الله قیامت قائم کی وهو خير الحاکمین او دا الله غره فیصله کون کې دې د فیصله کون کو نه الله به بیا فیصله کوي د اختلافاتو